مقصد دا دی چی په هغه چی کوم دی باطنی خو ټول په دی کی دی باطنی پنځه سره او ظاهری کی قوت سامعه باصره شامه ذائقه دا چلور خو مقصد دا دی چی مکمل چی دی په دی کی دی او قوت لامسی هم چی دا یوه حصہ ستا پکی نو ټول وجود لس حصے کا لس حصے نو ایک بٹا دس حصہ دا قوت لامسہ ہم دا پچے او ټول لس قوتونه دی نو چه حساب ورته وکی تقریبا نو سهی ایک بټه دس دا چا کی پراته دی دا صرف په سر کی پراته دی نو سهی ایک بټه دس حصه قوتونه دا په سر کی پراته دی نو دا دونه قیمتی مقصد دا ده چه دا سر دا نو دا چه اللہ تعالی تا ٹیٹ کنو دا اغا غایت چه دا تعظیم دا غایت تعظیم دا نو یقینا چه پا دی حالت بانے با اغا منعم حقیقی خوشحالیگی دا دا سی حالت تا او هغه دعاګانې به چه کئ قبلوي او دا مقصد دا دې چه دې منعم حقیقی سره لایق ته چه دې هغه دونه چه اوسی تعظیم وکړای سی نو دې مونځ اصل چه کوم دې دا درې دا درې څیزونه دي دا درې څیزونه دي و اصل الصلاة ثلاثه اشیاء اصل دی صلات دری شینا دی اولها خضوع القلب اول پیغه کی خضوع دی قلب دا ان یخضع القلب عند ملاحظة جلال الله وعظمته چه هغه چه کوم دی خضوع بئی په قلب کې په وقت ملاحظه دی جلال دی الله تعالی عظمت دی الله تعالی هر وخت په سوچ کئ چه دا چا مخ کې زو لانی او سور لوی عظیم ذات مخ کې ولانی نو په زړه کې به خضوع وی ويعبر اللسان عن تلك العظمه او زبا به بیا دی دغ عظمت نه تعبیرات کئ ژبه به د دغه عظمت نه چه کئی تعبیرات کئی سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک دارنګ بیا مقصد دا چه یو یو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی الله اکبر سمع الله نو زبا بدی بیا دی ټول عظمتنا الحمدلله رب العالمین دارنګ مختلف چی چور مقصد دل مانز کلمات مبارک دی نو زبا بدی دی اغنا دا ټول دی الله تعالی چه دا بڑائی دا وان یؤدب الجوارح حسب ذلک الخضوع او ساکن بئی جوارح موافق تی دی خضوع دی دی خضوع موافق پا اغا اعضاء ہم چی وی اغا سی پر سکون او بلکل بغلی ولاڑی داسی تب وائی چی که بلکل وچ دا منڈ دا او خوزی را خوزی با نا قال القائل د تا نعمتونو ما نه درې شیونه چه دی فیده کړی دی تا نعمتونو چه تا په ما احسانات دی نو دی دی احساناتو په بدلی کی دی ما په وجود کی تا درې شیونه اخیستی دی آ درې دی تا شوی دی آ تا ما نه چه دی ګڼه کړی دی څه دی ما لاسونه یعنی جوارح ونه مرادی بیا خو اصل خو په جوارحو کی چی دی لاسونه دی ولسانی او دی ما زبا والضمیر المحجبه او د ما هغه زړه هغه پټ زړه چی هغه ننه ده نو د ما زړه د ما ژبه او یا دینه مراد هغه ټول بیا جوارح وی او د ما هغه جوارح هغه مقصد دا ده چی د تا نعمتونو چی دی اخیستی دی تا په ما دوره احسانات دی چی ما ژبه تا کړی ده او ما زړه تا ګڼه کړی ده او ما مقصد دا ده چی جوارح تا ګڼه کړی دی یعنی زه به مقصد دا ده چی ما زړه کی دی تا محبت پروت تا او ما زه به دی تا ثنا وایی او ما اعضاء دی تا اطاعت کی چی دی مصروف تی نو چی بیا یو منعم مجازی په حق کی یو شاعر داسی وای نو دی منعم حقیقی په حق کی خوبا یقینا چې دا درې وړه شینه به الله تعالی طرف ته سره چکی متوجی کی او دا به بیا د په حق کی غایت چوی تعظیم وی شجی واشد من ذلک ان یستشعر ذلتا وعزت ربه او ټولو نه پدې کې هغه بهترین هغه دادا چې دی به خپل ذلت هر وخت سوچ کئی چې زه څوره ذلیل یم او څونه د یوې بیکاره بدبودارې نطفې نه پیدا یم او مقصد دا دی چې د قاذوراتو ډک شایم او مقصد دا چې نن یا سبا هېڅ پته نه لګېږي روح به والوځي نو دا وجود به ټول چینجی شی او هیڅ پته نه لګیږی که دماغو کی معمولی رګونه هغه شو بیا به می ماشومان په کاڼو باندی چه کیی ولی او که الله تعالی خوښه شوه نو دا صنوبری قد و قامت دا به بیا داسی چیی کړوپ وی او هر وخت به د خپل ذلت او د خپل هغه نقصانوالی په پوه شوی د هغه به چه کیی سوچ کیی او د عزت د الله تعالی سوچ به کیی هر وخت چی دا چوره لوی ذات ته زه ولاړم چی دا ټول کاینات یې پیدا کړی او هر شی د ده په قبضه قدرت کی دی او دا سوچ به بس دې کی به چه وی بلکل مستغرق وی فینکس راسه او مقصد دا ده چی بیا به شه داسی ټیټ سر نیولی اذ من الامر المجبول فی قاطبة البشر والبهائم ځکه چې دا داسې نه چې لمانځ کې به داسې ولاړې چې چت چت ګڼي را نه نه خو داسې نه چې بلکل داسې به ولاړې که نه ته ناچ یا څه پکه یې نو دا چټې داسې چي چیګ نیولی یي نو دا د تکبر علامه یي ځناور په دې پوهېږي چې دا چټي او چې کله درته عاجزي کوي وږی وي لا څه که نه څنګه دا سر څه کړي مالک ته ټیټ کړي او په ځمکه یې ورته هاخوا دېخوا څه کوي کوي او چې کله هغه کړي غوسې کړي نو څنګه داسې مخ چي پورته نیولی یي او تکبر کوي وتنکیسه آیت الخضوع او ټول مقصد دا چې دا یو امر مجبول ده یعنی یو امر جبلی ده بشر او بهایم ټول په دې باندې هغه دي چې د تنقیص ته دې رأس چې کوم دي دا علامه د چا ده دا د خضوع او د چا ده د اخبات ده وهو قوله تعالی او دا دا قول دی بار تعالی دا فظلت اعناقهم لها خاضعين او درم نمبر تعفیر الوجه و اشد من ذلک او دی نه بیا زیات ور دغه درجه ده ان یعفر وجهه الذی چی دی دی په خاورو باندی ککړ کی هغه مخ هو اشرف اعضائه چی هغه اشرف اعضاء دی دده و مجمع حواسه او هغه مجمع دی حواسو ده بین یدیه مخامخ دی الله تعالی دا دی په ځمکی کی دی نو دا دری تعظیمات شو چی خضود قلب هم وی یعنی دا دری واړه درجی پکی ته چی موجودی جوارح تی سو فیصد او مقصد تعفیر الوجه په صحیح طریقی سره مترقیا من الادنی الی الاعلی او دا ټول عمر په حب او په عشق او په دی کی ترقی دی ادنی نه کیږی چاته اعلی تا ادنی نه اعلی ته کیږی نو مقصد دا ده چی اول ودریږي نو چی کله مقصد دا دی چی هغه محبوب ته مخامخ شی او مقصد دا دی چی ودریږی نو نور او سوچونه کئی دی محبوب په عظمت نو نور هغه دی محبوب عظمت په زړه کی زیاتیږی زیاتیږی نو آ مقصد دا دی چی دی ته دی مجبور کی کنه نور عاجزی ته مجبور کی بیا مقصد رکوع حالت چی کی اختیار کی بیا مقصد په هغه کی وای چی سبحان ربی العظیم بیا دی هغه محبوب بڑای نور پدی زړه کی چه کئی موجزن سی موجزن سی نو هغه اخیرنۍ حصې ته چی هغه نه بعد بیا نور ذلت نسته ده او هغه نه بعد نور خشوع خضوع ممکنه نه ده هغه ته یوسی زر چکی سجدی ته ورسوی چی دا سر په ځمکی وتکیدی ځکه چی دینه بعد بیا بل عاجزی انسان سره نشته او بل عاشق سره بل عاجزی نسته چی دی خپل محبوب معشوق ته چکی وکی چی بس سر په ځمکی وته چکی کیدی تاسو په دې خبرې پوه شو نو دا به دا ترقی به داسې په دې طریقې سره د ادنا نه چاته اعلی ته یی داسی نه چه له اعلی نه به چه یی ادنی ته یی ځکه چه عام عدد په دی باندی چه ده داسی جاری ده چه له ادنی نه داسی ورو ورو اعلی طرف ته چه کیږی تر او دا وجه ولی ولی ځکه چه ورو ورو دی هغه دی هغه محبوب هغه مقصد دا دی چه دی وصال هغه چه کوم هغه حالت وی هغه په ده باندی مؤثر کیږی او هغه بړایی ذهن کی را درومی نو له هغه وفی الترقی من الفائدہ ما لیس فی افراد التعظیم الاقصی او په ترقی کی فائدہ پرته ده چی هغه په تعظیم اقصی کی نده که سیخ سړی غوپ سجدی ته لاړ سی په هغه کی دونه تعظیم نده پروت چی کوم پدی ورو ورو په تدریج کی کومه پرته ده ولا فی الانحطاط من الاعلی الی الادنی په هغه کی دونه مقصد دا ده چی دا هغه نده پرته فائدہ چه کومه په دی هغه چه چه دا استشعار الخضوع والتذلل په دی صورت کی چه دا پروت ده ځکه اول قیام بیا رکوع او بیا سجود اوس دا صلات دا ام دی اغا اعمال مقربو الاللہ دا اوس ډیرو خلقو دا ذهنیت وی چیدنا د صلات کی غرض څه وی ډیر خلک هغه ګمراه داسی داسی شی شه چه هغه د شریعت هغه صحیح مطالعه او نه کی او خدای پاک ورته صحیح سمجھ ور نه کی مونږ ته د خدای پاک صحیح سمجھ چه کی نصیب کی نو هغه وایی چه ګوره مونځ نه غرض چی که تاسو مونږ سوچ وکړو چه دا کوم حالت مونږ بیان کا فلسفه نو دی مونځ نه غرض دا ده چه سو فیصد دی سړی خپل محبوب حقیقی طرف ته چی متوجی او هر وخت دی دی ایغ خیال آ دی سړی چی په زړه کی نو اوس بعضی خلک وایی چی بیا دی موس ضرورت نشته چی خامخا دی دغه شکای ولی سړی دی ناستی او او مقصد دا چې ذکر دې کوي او خشوع خضوع سره دې مقصد دا چې زړه تعلق کې الله تعالی سره موجودي نو بس بیا خو منځونو ضرورت رانه لای نو شاه صاحب را درومي او په دغو خلکو باندې چکه رد کوي په دغو خلکو رد کوي چی ګوره دا هسی دی هغه ټول عمر یو امر معنوی چی وی هغه چی سړی حاصلوی کنه نو هغه پاره یو پیکر محسوس پکار وی چی دی ایخ پیکر محسوس پا لار باندی اغا سڑے چکی حاصل کی نو ٹک تا مقصد اللہ تعالی سر جوڑ منز نہ مقصد اللہ تعالی سر تعلق چدی جوڑول دی او الله تعالی سره هغه مقصد دا دی چی جوړ خپل چی دی راوستل دی لیکن هغه دی پار شریعت هغه پیکر محسوس هغه چوک شولای دا آدا مس شولای دا او په هغه طریقې سره مقصد دا دی چی د هغه جوړ نشي حاصلولای چی دغه سی مقصد دا دی چی هغه رئیسی تعلق رئیسی وقلیل ما هم ډیر کم به چیرته داسی وی هغه په انبیاو هغه چی دغه سی مقصد دا چی الله تعالی سره چی وی تعلق نور په انسانانو کی نورو کی دا شی نشی راتلای خو بیا هم په شریعت کی لکه څنګه چی په شریعت کی روح دی عمل دا مقصود وی ورسره ورسره د پیکر دی عمل هم چی وی شریعت کی مقصود وی او شریعت دا صرف دی هغه ارواح دی اعمال نام نه ده نو مقصد دا چې ته وایې چې زه الله تعالی سره چې کوم دا تعلق جوړ لیکن دا د هغه شریعت په لارې باندې نه ده او هغه پیکرهای محسوسه په مخ په لارې باندې نه ده لہذا دغسې معرفت دا الله تعالی خوا ته مقصد دا دی چې قابل قبول نه ده او دا په دې سره سړی الله تعالی ته رسېدلی نشي تر سم نه رسی بقا به ای عربی کی راه کې تمې روي به ترکستان است تاسو په دې پوه شو نو شاه صاحب اوس دې خبرې بیانول غواړي چې مقصد دا دی چې په دې اعمال مقربو کې مقصد دا اصل چې کوم دی آچ دا هغه اوم دې اعمال مقربو هغه چې دا صلات تا نه فکر فی عظمت الله نه فکر فی عظمت الله اوس تاسو په دې خبرې پوه شو شجی الصلاة ام الاعمال المقربه الى الله صلات دا هم د هغه اعمال مقربه الی الله ده و انما جعلت الصلات دا ډیر د صوفیاو دا ډیرو علماو چې په د صوفیاو رد کړای ده کنه نو ډیر وای چې فلانه صوفیا نه مانی فلانه صوفیا نه مانی تصوف نه مانی فلانه سال کچیر ته نه مانی تا دی اخ کتابونه کتلی دی چې نه مانی مانی خدا په اخ دورونو کې داسې جهالا صوفیا راغلیو کنه چې موږ به نه کاو او یی خو به ویل چه دا فکر فی عظمت الله دا دی مقصد صلاة الله وغیره نه چه دا بهتر ده ته وګوره مقصد دا دی تفاسیر تفسیر قرطبی پدی باندی ډیر غټ بحث کړی دی چه ډیر خلق دا وایی چه دا فکر چه کوم دی دا افضل ده له چانه هغه عبادت کولو نه دا چه دا افضل ده او دا به خپل ګروپانو هغه به بیا لمونځ او دا صدا شینا نه کوله نه روزی او بس په ګټونو کې مناس او سیو ځان له به مقصد دا چه غلط غلط یو طریقو سره چه کوله لکه اوس وګوره مقصد دا چه ایله په کې تصوف تصوف لین کې خو صحیح ډیر کم خلق تی اکثر په کې تاسو څه اکو بکو جوړ کړی دی چا په کې تاسو جوړ کړی دی نو دی وجنه مقصد دا چې دی ایغ وخت کې چې کوم موحدین کلک علماء نو ایغ مقصد دا چې په دې باندې دی, دی مجبوری په بنیاد باندې چې دا رد کړای دا چې ا دې ته مجبور شو چې یاره د دې شي کله کم او شي کني کلا وحاشا څوک مقصد دا چې تصوف نه چکه انکار کوي تاسو په دې خبرې پوه شو شه جی یعنی پیران هر چوک منی خو اوس پیران نه منی پیران چه د جان نه سم پیران چی جوړ کړی او مقصد دا چه دا لنډی لنډی هغه ته د پنجاب ترار شه او پوش سم تماشه یې غوبل رخیسته شه جی الصلاة ام الاعمال المقربه الى الله صلاة دا ام دی اعمال مقربه الى الله ندا وانما جعلت الصلاة ام الاعمال المقربه نشی حاصلیدلای الا من قوم عالیت نفوسهم مگر د داسې قوم نه چې هغه نفوس عالی تاسو مون فکر صحیح کیدای نشی چی دی پیکار محسوس پاغه کې نه ها خو چیرته دی انبیاء او فکر ایغه ته خدای پاک یو صحیح فکر چی ورکړی هغه اعمال کوي دا نه چې هغه اعمال نه کوي خو هغه فکر تاسو مون خو بالکل داسې فکر صحیح کیدای نشی چې د اعمالو په لارې باندې نه ایغه ته یو ذاتی خدای پاک دا معرفتونه چی ورکړي وقلیل ما هم خو هغه خو د نورو خلقو په نسبت سره ډیر چه دی کم خلق دی وسوا اولئک ادغه خلق نه علاوه لو خاضو فیه کچیرته صرف پدی فکر کې دو سر ټیټ کی تبلدو نو اسه مقصد دا چې غل به وخوري دی دا مقصد یعنی مقصد دا چې اسه بلید بشي او مقصد دا چې بسی بیکار بشي وابطلوا راس مالهم فضلا عن فائدة اخری او د سره نه راس المال به ضایع کی فایده خو یې لا څه پرېږده چې دی فایده پسې وکړي یعنی مقصد فایده خو یې پرېږده چې دی په دې ذکر باندې فایده وکړي راس المال به د سره نه چکی ضایع کی یعنی هغه اصل ایمان به یې ورپسې چسی هغه به یې ورپسې ختم شي خساره در خساره بشي تاسو په دې خبرې پوه شئ داسې خسارې به شي دا یو های هوی د زنو جوړ کړي کنه یو غوبل جوړ کړي الکه مقصد دا چې چیرته صحابه کرامو مطالعه دی ایغا مقصد دا دی تابعین او دی خیر القرون مطالعه سره کی چیرته مدار دلی چبه کې مقصد مونږ د علماء مقصد دا چې دیوبند نه کشمندی دی ایغو چې کوم پیری هغه شخاموشی سره بس مراقبه په پوه شه دا دا مونږ به مشر مفتی صاحب په بیټک کې چې طالبانو دالته مو مراقبه سره کوله ښه په خاموشي سره نه پکې ته چا چغې نه ا د ډېرې ناسې آیا یو چغه وویسه ما یو ته ورته ویله یو ورځ هلته به په هغه کې به یې چغې والې ما به درس قرآن کاوه بیا مې سپک ما ورته ویله چې که بله ورځ دې وواله که نه بیا به درځه تر باندې خېژه به په پوه شي دونه تا باندې وایي جي ما باندې جذبه راځي مال شه هغه پورته برنډه ده هلته په جومات کې برنډه وه داسې ښایسته جومات و دې واڼه ما ورته ویل هلته به دې کښېنوم بیا دې په تا جذبه راشي چې رواچوي چې سر دې څه شي مات شي داسې جذبه تر باندې راځي دا خو د ښځو جذبه وي چې ښځې لور ودی که نه لور ودی نو په دې باندې بېهوشي راشي ځکه چې ټیک ته ملامت نه ټول عمر ساتلی لاغه نو زړه بدی خو دونه نه چې د څونه د آرامی توبې جوړ کړی ټیکانا یې کنه په پوزې هغه وباسي یی بل څه ګاڼه ماڼه یی هغه وباسی بیا داسی زی ته وګوری چه ښه برابر بیا وکی هاهاهایا داسی چل میا بیا نوری ښځی ورته رایسی اخپی ورمږی ورسیلوی یی دا خو ما ورته ویل هغه ده تا ما زه په لس فوټه چیک دیواله باندی کینوم بیا ودره چه په تا جذبه راځی کنه داسی غول خوری دا ډیر چه دا های هوی جوړ کړی اینام دا چغه ووی کنه سی یو هغه جوړ کړی خرافات دا ناروا دی دا شیونه چیرته په خیرالقرون کی دا شیونه نسته دی یو غوبل جوړ کړی بدعات سم مرکزونه یې چی اخ کړي جوړ کړي داسې یو عجیبه غوندې کار ما دا شیونه دونه بد لګي کنه دونه بد چې څه ووایا او شاه صاحب وایي چې د دې شیونو کله کم کول پکار دي دا افضل چې د جهاد ده دا چې ده افضل جهاد ده دین سوچا تاسو ته به راشي چې د تحریف فی دین څنګه راغلی ده نو هغه باندې چې شاه صاحب کوم بیان وکړي تاسو یقین ومنو والله چې انګشت بدندان بسو داسې به ورته حیران سو چی د دین کی د تحریفات څنګه بنیادی راغلی دی او څنګه پکی ګډ شوی دی ورته حیران به سو چی څه حقایق چی دی بیان کړی دی هلته به تفصیل بیا درته کوم شه جی وابطلوا راس مالهم فضلا عن فائدة اخرى والذکر بدون ان یشرحه و یعضده عمل تعظیمی یعمله بجوارحه او ذکر بغیر د دې نه چې د دې تشریح وسي او د دې امداد وکړای سي په یو عمل تعظیمي سره چې هغه جوارح یې کوي و یعنو فی ادعابها او دو بیا مقصد دا چې قصد کوي په هغه سکون دی هغې کې لقلقت خالیة عن الفائدة نو داسې ذکر دا اسې شور د بې فایدې په حق د اکثرینو کی دا هسی بی فایدی چه دا شور کول دی چه هسی ذکر کوی او یو عمل تعظیمی په هغه کی نه یی او هغه اعمال فرایضه پریږدی او په یو ګوټ کی ناست دی یو های هوی دی چی جوړ کړی دا هسی بی فایدی شاسی وایی چه دا لقلقه ده یعنی دا هسی بی فایدی شور چه دی مچاو کول دی او د فایدی نه چه دی خالی دی الصلاة فکر مصروف تلقا عظمت الله دا صلات دا یو فکر دا چه مصروف وی په طرف تی جانب دی عظمت تی الله تعالی اما الصلاة البتہ هرچی منز دا فهی المعجون المرکب دا منز اغا معجون مرکب دا منز چشای دا معجون مرکب دا شجی من الفکر المصروف تلقا عظمت اللہ بالقصد الثانی والالتفات الطبعی المتاتی من کل واحد دا مونس چی کوم دی دا معجون مرکب دا دی چانا دی اغا فکر نا چی مصروف وی پا طرف دی جانب دی عظمت دی اللہ تعالی قصد ثانی سرا اصل خو اغا اعمال وی پکی او التفات طبعی سرا المتاتی من کل واحد ولا حجر لصاحب استعداد الخوض فی لجت الشہود ان یخوض او نستد منع لپاره دی صاحب دی استعداد دی خوض فی لجت الشهود پا اغا موجونو دی اغا شهود کی ان یخوض چه پا دی کی زان چکی ڈوب کی بل ذالک منبه له اتم تنبیه بلکہ دا منبه وی ددی پارا پا اتم تنبیه سرا ومن الادعیہ المبینہ اخلاص عمله للہ شاه صاحب چه وکړ رد وکړ په دا متصوفینو باندی دا چه دا یو غټه فرقه دی متصوفینو په دی باندی دا والصلاة معراج المؤمن معدة للتجلیات الاخرویہ صلاة معراج دی مؤمن دا آخرت کی دی اللہ تعالی رؤیت استعداد هغه په چا کی؟ هغه په هغو خلقو کی وی چی کوم خلق منځونه کوي، نو چی څونه منځونه زیات کړي دوره به د الله تعالی رؤیت استعداد په هغه کی زیات وي نو هلته به ورته الله تعالی رؤیت چه کوي زیات نصیب کوي. والصلاة معراج المؤمن معدة للتجلیات الاخرویة وهو قوله صلی الله علیه وسلم انکم سترون ربکم فإن مخکی می درته بیان کړی فان استطعتم الا تغلبوا علی صلاة که تاسو دا طاقت وي چی تاسو مغلوب نه کړل سو په هغه لمانځه کی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها چی سحر او دمازدیګر وال ده فافعلوا نو دا خامخا کوه دغی اهتمام راغلی ځکه چی سحر د غفلت وخت دی او مازدیګر د مشغولیت وخت دی نو دغی اهتمام ذکر راغلی دا نه چی صرف دغه نه نه ټولو نه دی تاسو مغلوب نه سوه خامخا یې کوه وسبب عظیم لمحبة الله او دا موز معراج دی مؤمن دا معد للتجلیات الاخرویہ او دا سبب عظیم دل پار دی محبت تی اللہ تعالی او رحمت تی اللہ تعالی وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم ادا مقصد دی کول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا چایو صحابی ورتیلا چی زو دا غوان چی تا سر پا جنت کی چی یا نو ایغ ورتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورتا ویلا چی شاہ زو بیا تا پارا مقصد دا چی الت دا دعاگانی کون چی تو ما تریسی کنا او ما سره دی ملاقاتونه یی او ما سره مقصد دا دی چی هلته تا ملاویدلی خو ته بیا ما امداد وکړه ته ما امداد وکړه په کثرت سجود سره یعنی چی بیا هلته زه تا په حق کی سوال کولای سم ته ډیر لمونځونه کوه اعنی علی نفسک بکثرت السجود وحکایته تعالی عن اهل النار هلته به اهل النار ته وتای چی نه تاسو دی ته څه راوستی او کنه نو دوی به بیا څه وایی لم نک من المصلین چی مونږ لمونځونه نه کول و اذا تمکنت من العبد اضمحل فی نور الله او چه کله دا مونځ دی یو انسان په هغه بلکل زړه کی قدرت ځای ونیسی اضمحل نو دا سړی بیا فنا شی په نور دی الله تعالی کی شا جی وکفرت عنه خطایاه او مقصد دا ده چی ختم کړی شی دنا خطایا دی دو د خطایا دی سره چی کی ختمی جی منزون سره ولی ان الحسنات یذهبن السیئات او بل په دې سره هغه سوء معرفت نه سړی خلاص شي مونځ سره هغه بد اعتقادي ختمه شي ولا شيء انفع من سوء المعرفة منها لا سيما اذا فعلت افعالها واقوالها على حضور القلب چه کله دا افعال دی مانز اقوال دا حضور قلب او نیت صالحه سره سړی کئی نو بیا به دی سوء معرفت نه چسی محفوظ شي سوء معرفت غټ نه غټ چوی مقصد دا چه دا استعانت غیر الله ادا شئی نہیں دا هغه څوک چې چور دیندار خلق مقصد دا چې مبتلا دي اپ په دې شرکیات او بدعاتو کې چې دي مبتلا دي نو چې مون صحیح سړی کوي کنه صحیح او صحیح سوچ کوي دی الله تعالی په عظمت دی الله تعالی په بڑائی باندې او صرف دنه به مقصد دا چې سړی هغه غواړي استعانت غواړي او صرف د عبادت پکې نو چې دا ته صحیح روزانه په توجه سره کوي سوچ تکای نو آ سړی به قبر ته سجده ولګي هغه سړی به قبر نه طوافونه وکړي په پوه شئ او هغه سړی به د بل سړي دونه زیات احترام وکړي چې هغه عبادت درجې ته ورسي ټیک ته احترام به کوي خو دونه خو نه چې عبادت ورنه جوړ شي یعنی ادب نه خو به عبادت خو به یو مخینه ورنه جوړه کنه او مقصد دا دی چې هغه عهد چه مابین د مونږ دو کی ده هغه څه ده مونځ ده فمن ترکها فقد کفر چا چې پرې خود ایخ کفر وکړي یعنی که په طریقې دی استحلال سره چې پرې خود چې دا مس پرې خودل چې دی جایز دی بیا فقد کفر یا مقصد دا چې په تشدید باندې دا چې دا بنا ده یعنی د الله تعالی چوکړه ناشکری کوړه یا د عمل عمل لچاو کو مقصد د کفارو که نور تاویلات تاسو ته معلوم دی ولا شیء فی تمرین النفس علی انقیاد الطبیعة للعقل وجریانها فی حکمه مثل الصلاة او بل نسته د یو شای په تمرین د نفس کی چی د نفس مشق وسی په انقیاد د طبیعت عقل یعنی چی مقصد تا طبیعت تی عقل منقاد شی نو دې دې پاره دې مانځه نه بل مجرب شای نسته و جریانها فی حکمه او مقصد دا دې چه د طبیعت تی عقل حکم منی نو دې تمرین دې پاره مقصد دا دې چه مثل الصلاة بل شای نسته یعنی مونځ کولو سره دا سړی کی دا تمرین پیدا کیږی چه بیا دې عقل قوی کیږی او طبیعت هغه مقصد دا ده چی قوت بهینیه یې کمزوری شي دې سره او د عقل یې په غالب شي او بیا د دې قوت طبیعه دې ته تیار شي چی مقصد د عقل خبره چکه مني ولی دې کې مشقت پروت وي ګوره سحر وي څونه دې خوب ټیمي او ته مقصد دا ده چی لمونځ ته پاڅې او ښه په جمع سره اهتمام سره یې کړی نو دې سره دې ته طبیعت چه که عقل دی په غالب کا او طبیعت دی مغلوب کا نو سر ټیټ نیولی بیا ماسپخین دی کاروبار ټیمی یا مقصد د خوب ټیمی یا مازدیګر د تفریح یا د مشغولیت ټیمی ماښام سړی ستړی یی چور چور یی ماخوستن خوب سړی ته ورځی او دی که ته دی بیا مقصد دا دی چی بار بار کئ نو دی سره څونه تمرین رادرومی د طبیعت او عقل په غالب کیږی نو دا د هغی تمرین لپاره یو بهترین چه دا یعنی اکسیر ده اکسیر او تریاق ده باب اسرار الزکوة ما خو ویلی چی اسرار ګرانو او خبو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا خپلای او رنگین کیسه الله ستاسو راوړئ دا پته یاد لرئ صدائے حق کیسټ مرکز دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خټه کې له مجاهد ازدر عالم سره ملابي دا کیسه او هم دا شان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانه نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداي حق کیسټ مرکز کې له مجاهد ورور زر علم سره ملاوي او من الله توفیق